خپله یوه عقیده، نظریه، خپل یو فکر درباندې مني، خو داسې طریقې سره یې مني چې دا شاید ته خپل شمار کړې، خپل یې وګڼې. دا طریقه د کافر دي غټو مرتدینو سره استعمالوي، مرتدین یې بیا خپل و عوامو سره استعمالوي او دا درجه په درجه دا طریقه استعمالیږي. مثلاً امریکا دا کوشش ډېر زیات وکړه چې د پاکستان عام خلک د افغانستان عام خلک دغه جنگ خپل جنگ شمار کی د امریکای جنگ شمار نه کی نور امریکای ته مدد خو هر قسم کوم د جنگ خپل شمار کا ځل اخلاص سره وکي د مجاهدین خلاف او پاکستان همدغه کار په خپل افغانستان خبر نه پاکستان همدغه کار په خپل اربکیانو او خپل لخکریانو کوي هغه چې ته د جنگ خپل جنگ شمار کا صحیح ده نو دغه کوشش کوي چې دغه شی ته خپل شی وګڼي د عقیدت خپل عقیده وګڼي نو دا وطنیت ولا بحث کې دی باندې خبرې شوی او ځان د پر فائدہ من او کافر د پر ما کافر ته کوم کافر طرف نه د عقیده رغله مغه د پر د نقصان وګڼي ځان نه دوره وخيار سړی جوړ کې ته کافر به ته یوا عقیده راوړي او ابته د پر فائدہ من یو کافر د پر نقصان ولا حول ولا قوت الا بالله دوره ځان وخيار سړی جوړ کې نو کوم طریقه تنیو عقیده سره کړه وا مغه طریقه د جمهوریت عقیده سره کړه دی هغه داسې وطنیات یې کله قایم کړل مسلمانانو ملکونو کې وطنیات او وطنیات خو مسلمانانو هسې خپله عقیده وګڼله اکثرو مسلمانانو د انګرېز مخالف یو شی وګڼل صحیح دی انګرېز داسې کار ونه کړ چې څرنګه د مسلمانانو ملکونو نه ووتل وطنیت خو فورا نور کې قایم کړو ځکه چې د انګرېز کوم نوې کفري مذهب راوړ او هغه د وطنیت طریقې نه علاوه بلې طریقې سره نو اسلامي ملکونو کې پاتې کېدای نه شول دا ممکنه نه وه تاسو خپل سوچ وکړئ څنګه ممکنه جوړی ده دا ممکنه نه وه چې وطنیه طریقې نه علاوه بل طریقې سره د دوی نوې کفري مذهب اسلامي ملکونو کې پات شوی وه نو هغه وطنیت خو باندې خو څلويخ 50 یا شپته او یا اتیا کاله په دې تیر کو چې وطنیت عقیده دوی خپل عقیده او خپل فائدې لپاره او د دشمن لپاره نقصانی وګڼي اندغه چاله جمهوریت سره جمهوریت سره دا وخت کله انګريز لړ اسلامي ملکونو نه نو فورا اسلامي ملکونو ته جمهوریت ورنک فورا ور باندې زور ونه لګول چې ته په اول ورځ نه جمهوریت نافذ کوي کنه چې دوی باندې لګول د خټول غلامانو د مکمل مرتدین غلامانو دوی فورا جمهوریت نافذ کول خو فورا جمهوریت ور باندې نافذ نکړل ځکه چې دی وخت کې وطنیت غوند جمهوریت مسلمانانو خپل عقیده نه وګڼلې لکه څنګه وطنیات خپل عقیده ګڼلې و داسې جمهوریت لا خپل عقیده نه وګڼلې او جمهوریت د خپل فائدې ولا شي نه وګڼلې جمهوریت د خپل دشمن نقصان ولا شي نه وګڼلې نو دی خبره ته د انګريز و د اصل سیکولر یورپ او د امریکای انتظار و چې کله د جمهوریت دوی خپل عقیده وګڼي خپل د فائدې ولا شي وګڼي و د کافر د نقصان ولا شی وګڼي نو اله بیا مو د جمهوریت کې ورسره مدد وکړو د جمهوریت دوی نافذ کی پیغو مطلب نو د څوره د مسلمانانو ملکونه وو د 1940 نه ونسه 1915 پورې د مینس کې د 14 کالو کې ورن انګريز وتلی دی ښه که انګريزانو که فرانسیانو که ایټالیانو دا ټول نه وتلی دي تقریبا نو دوی دا چال وکړل چې د کوم حکمرانان ور باندې مقرر کړل د وطنیات عقیده مطابق چې کوم ریاستونه او دولتونه دوی جوړ کړل کوم حدود ورته مقرر کړو دی باندې کوم حکمرانان مقرر کړو هغه حکمرانانو ته یو خو ډېر سنګدلی د سخت زړونو ولا خلک ورته ولټول هغه د حکمرانان شي او دویم دا چې هغه ته ډېر شنو اجازهتونه ورته ورکړل چې که بس څه کوئ خپل عوامو سره کوئ که نه او ډېر کلک سیکولر وو سیکولریزم کې د حد پر لړ وو چې امریکایانو او یورپیانو نه سخت سیکولر وو د خلک امریکایانو او یورپیانو کې د شي لغنه مسلمانانو سره گزاره کړې وای خو هغه نن ته ورتیرو او د مو علاقې کې دا متل دی چې خان نه مو یریږه کنه د خان چمچې نه یریږه دا د خان چمچې وېګه نه د چمچو سیکولریزم سره هغه وفاداری خیاله چې هغه وفاداری خپل اصل سیکولرانو کې نه نو دوی ډیر زیات به انتها ظلم شروع کړل ښه او دا د ډیکټیټرانو د امیرانو په د دیکتاتوران څه دیږي ورته په دې نمونه د مشوروخه مشور شول لکه لاند مثال موجود دی د عرب ملکونو کې لکه قذافي وو اندرنګ بشار الاسد پلار او حافظ الاسد صدام وو کنه او د مصر کوم د درې غټ تغوتانو جمال عبد الناصر هغه نه مخکې ملک فاروق وو ملک فاروق نه مخکې ملک فؤاد وو هغه نه بعد بیا جمال عبد الناصر او جمال عبد الناصر نه بعد انور سادات انور سادات نه بعد اوسینه تاغوت حسین مبارک د تاغوتانو نو دوی ډېر زیات ظلمونه له خپل خلکو سره کول لکه نورو اسلامي ملکونو کې دا کیسه ځکه دا ظلمونه شروع کړل یو طرف ته دا ظلمونه شروع بل طرف د سیکولر میډیا سیکولر تعلیمي نظام سیکولر مؤسسه انجوزګانې او چې د څومره د سیکولر تبلیغي ادارې دي تعلیمي او تبلیغي ادارې دي یا جمهوری پارټیان دي دوی دوه نظامونه دي مظلومو مسلمانانو ته د خپل حکمرانانو د لاسه مظلومو دي مظلومو مسلمانانو ته د دوه نظامونه بار بار یادولوخه یو جمهوریت یو امریت یعنی دیکتاتوری خلافت ورته نه نفیا یادول نه اثباتا نه د خلافت ورته بد بیانولو نه ښه څه یاره د خلافت نوم د سره د خلکو ذهنونو نه وځي ځکه څه که بد ورسې بیانولی بیا ذهنونو کې تازه کېده خلکو غیرت ور بیان راتله خلکو رد عمل کول خلکو دغه دغه تایید کې دلایل بیانولو خلکو ور به رساله لیکل کتابونه به لیکل نو خلکو ذهن کې به خلافت تازه کېدل کنه نو دا دوه نظامونه ورته د څومره د کافرو تبلیغي تعلیمي و تنفیذي ادارې دي د ټولو د دوه نظامونه ورته یادولو ها یو امریت یو څه شی جمهوریت امریت هم سیکولر امریت و ځکه څه د کوم حکمرانان د مسلمانانو د ټول سیکولر خو سیکولر امریت وګا سیکولر امریت معنا دا ده چې د کوم قوانین او احکام د حکومت چلولو لپاره دغه ډیکټیټر او دغه امیر رخصتلو خو هغه د اسلام کتابونو نه خو نه رخصتلو خو د سیکولرزم کتابونو نه رخصتلو د سیکولر قوانینو کتابونو نه رخصتلو کن دا نظام مغه ځای نه چلول کن نو دا دوه نظامونه ها د کې د دوی یو مطلب دا و چې د امریت او د دیکتاتوري کومه ده دا خو د ظلم ولا نظام دی خو د دې مقابله د پر بیا بل نظام نشته د عدل والا بغیر د جمهوریت نه نو جمهوریت بس امریت نه خو چې نفرت وغه ور سره ظلم کول کنه و جمهوریت تی ورته لار خېل یو د تبلیغي او تعلیمي او تنفیذي ادارو نو خود به خود عوامو خلکو دا د خپل فائدې ولا شی وګڼل کو نه ګڼل علما ورپسې ورپرېخللو علما څه هغه علما اکثر د هغو پارټیانو ولا وو د هغو جماعتونو او تنظیمونو ولا وو چې هغه ډېر زیات ځورول شوي وو د دغو امیرانو طرف نه لکه مثال په تور غټ مثال کوم دی هغه د اخوان مسلمین دي چې عربو کې ډېر زیات ځورول شوي دي د عربو حکم ډیکټیټرانو طرف نه سخت ځورول شوي دي یعنې دې حد پر ځورول شوي دي دغو مشران د اخوان مسلمین ولا مشران څه داسې به وتړلو که نه ټول نارینه به وتړلو زنانه به دوی راوستلې جامې به ورنه وخللې او عسکر به ورسره زناګانې کولې اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله دا کافر د مف کولو چې تر یاره د وینې سړیو تر وخوټي خو ډېر سخت ځورېدلی وو او دې طرف ته د خلافت دعوت داسې خاص جوش خروش کې نه و شروع نو هغو خلکو د جمهوریت کې پناه وغوښتله خو څه کله ملا کفر کې پناه څه ولټوي نو ملا خو بیا رنګ خرابېږي کنه ملا خو بیا پیږي چې یاره خلک خلک مته څه عزت ترنګ ته کفر اختیار کړل دی وجه نه کفر ته بیا د اسلام رنگ ور کوي نو جمهوریت عین د اسلام رنگ ور کړل پاکستان کې جماعت اسلامي او اندرنګ جمعیت علما ولا او د همدرنګ جمعیت اهل حدیث ولا او د احسان الله ظهیر او سجد میر وغیرہ د دوی د خلک دو اسلامي جمهوریت په نوم باندې جمهوریت را مخکې اندرنګ مصر کې اخوان مسلمین ولاو الجزائر کې ملایانو ترکو کې لکه ترکو کې کومه جمهوریت پارټي راوچاته شوله د ترکو کوم صدر وو درنیلان ور باندې انقلاب وکړ هغه د جمهوریت پارټي ولا مشر کوم پنسي کړو هغه پنسي کړو هغه نه بعد په بل نوم په بل نوم د اربکان ولا اخیری د کوم ټونه غټلی بیا د اخیری پارټي و غالبا مغه پارټي په نور نومون باندې اوس حاکم لري ترکو کې نو دوی چې کله جمهوریت د اسلام ثابت کولو کوشش وکړل دا جمهوریت اسلام دی نو خو بیا خو دا خپل عقیده ته ونه ګڼله خلکو خپل عقیده شمار کړله دا کنه یو طرف ته ورکه فایده وا بل طرف ته خپل عقیده شمار کړه دوی خبره حل شول درې مې پوته دي چیرې د خپل دشمن د پره دشمن د پره دا یو ضربه او د نقصان سبب غني دشمن بیا د دې خلکو خاص تور باندې د اسلام د اسلام په نامه د مذهبي خلکو دشمنان چوکو یو د خپل حکمرانون دشمنانو یو هغه اصل انګريز دشمنو کنه په مطلب پیږي اصل انګريز دشمنو نو د جمهوریت خو د خپل حکمرانانو خو واضح مخالف وکنه دشمن ته نقصان وکنه د نقد کوم خله کې دشمني وو د دروازې تر غلو د دې دشمن خو مخالفه جمهوریت تاسو حتی که دومره احمقانه کار دوی نه وشه چې د هغه دشمنی مخالفه وګڼل ځکه کې مکمل تور باندې جمهوریت نافذ دی یعنی اروپا امریکا داغه خلاف د جمهوریت داغه خلاف وګڼل څنګه په کوم تعویل او په کوم واجو تعویل ورته دا ورکړ چې دوی خپل ملکونو کې خو جمهوریت غواړي خو مو ملکونو کې نه غواړي ځکه چې مو دوی داسې تعویل ورکړي وک د جمهوریانو د مذهبي جمهوریانو چې دوی خپل ملکونو کې جمهوریت غواړي خو د مو ملکونو کې جمهوریت نه غواړي جمهوریت ځکه نه غواړي چې بیا د مو ملکونو کې د مو په خلکو د مو په دیکتاتورانو هغه حکومت نشي کولای ځکه چې دې ځکه خو بیا وټونه وي کومه فیصله مثلا حکومت کوي د امریکای طرف کې نو هغه د وټونو په ذریعه کې توټونو په ذریعه کې دی معنی دار چې موږ خود مختار قوم یو مشوره کوو غنه بعد د امریکای خبره منو او بغیر د مشورې د امریکای خبره نه منو نو وګوره دا ازادي شوله او که بیا یو ډکټیټر باندې وي نو ډکټیټر ته امریکا ټلیفون وکړي دا کار وکاو بس اب فورن کار کوي نو امریکا د ډکټیټر په ذریعه کار ډل کوي شي څوره معقوله خبره ده کنه ده معقوله نه ته مشاهده نه ثابت اند د ډیکټیټر په ذریعه ته څوره کار کوي شي د جمهوریت پارلیمنت په ذریعه دوره کار نشي کولای لکه لاند مثال اداره چې مشرف ته یو ټلیفون وکړل بوش مشرف ټول خبره ورسره ومنل کنه ومنل کنه اوس سعودیا سره د دې نو شریف نه غوړي زیره نو شریف مسره مدد وکړي د خوسیانو خلاف یمن ولا خلاف او نو شریف غوړي څور سره وای کوم او دې ځکه پارلیمنت کې خلک سره مخالف دي پیدا غنه شي کوله نو هغه اوس دا شمري سره د دې چې امریکا انتهایی زور کوي چې پاکستان کې جمهوریت وي ودا څوره اسلامي ملکونه لري ټولو کې جمهوریت وي اقوام متحدان دا کوشش کوي هغه چې نه د امریکا بالکل غوړی نه چې مو لکه کې جمهوریت راشي او امریکا ورکه ډېره غټه سنجیدګي چولې ردی خبره کې معقولیت ورکه چوله ده کنه تاسو ته څوره معقولیت دي کې دوه مثالونو سره ورکه لیدل شي ولیدل شي کنه څوره غټ معقولیت ورکه د دور کې چوله دی په طبیعت دغه مصنوعي خبره کې معقولیت چوله دی نو اوس دی وخت کې دی مذهبي جمهوریانو څه وګڼلو چې دغه مذهبي جمهوریان نه څه عمومي جمهوریان دوی دا وګڼلو چې دا جمهوریت یو طرف ته د مودو فائدې ځکه چې مودي ظلم نه خلاصوي ازادي راکوي بل طرف ته د بل طرف ته عقیداتانو اختیار کړه ځکه چې جمهوریت اسلامي جمهوریت ده صحیح ده او بل طرف ته څه وکړلو چې د خپل دشمن دغه کوم دروازې کې دشمن یو د خپل حکمرانان د دوی خلاف خو هڅه و د هغه دشمنی مخالفه وګڼله چې ګوره دا عقیده د هغه دشمن ځکه خلاف چې ګوره د امریکای خلاف ته کنه دا نېشنلیانه تقریرونه کوي چې امریکا نه غواړي چې موږ جمهوریت قائم کړو امریکا نه غواړي سه حالانکه کله چې جمهوریت ته کې نه وي نو امریکا ته باندې پابندیان لګي ها یاره دي کې کوم ملک جمهوریت نه یغ باندې خاص پابندیان دي د امریکا د ملل متحده خپل پابندیان دي د یورپی یونین خپل پابندیان دي د حتی کې د جاپان خپل پابندیان دي جمهوریت عقیده دي هات رسیدلې کلنټن وخت کې کلنټن راغلل انډیا کې دوی کدر ورځې تیرې کې پاکستان کې دوی غنټه تیرې بیا جواب کې ویلو چې سوال ونه صحافي وکړ څه والی هغه ویل چې ما دا خبره خپل بی عزتی ګڼله چې زه غیر جمهوری ملک یو ورځ تر دوه غنټو نه زیات تیر یو طرف ته جمهوریت څومره غسر غوړي کنه بل طرف ته د بل خبره کې څوره معقولیت پیدا کړل چې هر سړی خص زبردست تقریر وبني کوي چې د امریکا د جمهوریت خلاف دی نو اوس کله امریکا د جمهوریت خلاف وګرځوي نو پاکستان عوام خو د امریکا خلاف دي هغه د جمهوریت د وجه نه خپل وزن امریکا خلاف دي نو وطنیت کیسه نه ده کیسه ورګزیو دا ورپخا نه کړه نو جمهوریت یې در باندې درومنل په دغه طریقې محدود علاقو کې دا طریقه دوی اختیار کړي اختیاروي او غټو سطحو باندې دا طریقه اختیاروي ښه د مو علاقې کې دا د ورګزو کې د ورګزو اتلس قومونه دي اتلس قبیلې دي بس مو ته قومونه یو هغه کې درې قومونه شیا دي ښه خبر شو درې قومونه چی شیا نو ځکه کله د ورګزو ولا وټونه کیږي نه پاکستان حکومت طرف نه خو بس ټول ورګزي دي کنه که شیا وی کاغوي ده خو بس وطني ورور ولید کنه هغه طرف نه وطنیت د تعلقاتو بنیاد د وطن وطنیت نو چې کله وټونو ته خلک ودرېږي کنه هغه ځای کې اکثر خلکو سره د دې څه د وټونو چولې صحیح نه ګڼلو خو په دی واجه وټونه ورکړل چې یاره مو په دی واجه ملایان ورته د ترغیب ورکړه ملایان دغه چمچي ملایان وی کنه د چوک وټونو ته ویلړ هر وټونو ولا خپل چمچي وی ملایان مغه به تکرونه کوي ناغو دغه خبره ورته وخله چې ګوره که دغه تاسو وس وټونه څور نکو دغه سنی ته د شیا وټونه غټي به ټول ورګزه د شیا لوس کی بس هر سړی ته غیرت ورتله څو عجیبه طریقه سره تو کافر کوي د نوې کفر ښه د ټوله طریقو باندې سره مون هزار وي خو د یوې طریقې نه څه متاثر نه شو دا ګوره څه کله دا ټوله طریقې چاته پیښې شوې دي د جمهوریانو ته یا وطنیانو ته د وطنیت کیسه پرون د کړه بل پرون خو هغه ټول مصلحتونه دي کې وکنه چې وطنیت خپل کی خو موږ څه غواړو اوس چېرې سره د مصلحتونو یوه تنیت نه خپل کړه همدا مطلب جمهوریت نه مونږ چې سره د مصلحتونو نه خپل کړه نو داسې مصلحتونه مو به نه روان دي که نه نو موږ سره د مصلحتونو د دې کفر یوه ذره قبول نه کړو یوه ذره قبول کړه لیار د تخلاص شوله بس مغه ذره سره یوه یوه ذره ته به رسی مطلب پیګو نو د نوک ځای به ځان کې نه پیدا کوي ته بیا هغه څوک در سره کنه نو دا طریقه وه څوره موثره طریقه ده دې پر کلاک بندوبست چنوي هم متاثر کیږي کنه چې به سړی سره دین خبر نه وي چې د جمهوریت څه شي دي هغه به خو مخه دینه متاثر کیږي خام مخه ضرور په ضرور دا خلکو خطر لري چې خبر وي دینه ته کوپر دي نو بیا خلکو خو بل اولخ خطر دي دا نو دا چل نه چر وي بیا داسې یو بندوبست سره دا چل وشي چې ملل متحده طرف نن دا بندوبست وي د غټو غټو کفري طاقتونو طرف نه د بندوباس یو خپل مرتد حکومت طرف نه پارټیانو طرف نه میډیا طرف نه تعلیمي نظام طرف نه هر طرف نه د کوشش شروع وي او تاسو سره د ځای کې دفاع لپاره دوه دلایل نه دا اوس کوم خلک پاتې دي چې جمهوریت جمهوریان نه دا ډېر معجزه ده څرنګه پاتې دي اخر اخیری خبره به دا وکړو دې سره بوس معامله څه کوو بس کومه معامله مو وطنیات سره کړلې و مغه معامله به دې جمهوریت سره کوو او مغه معامله به د دې جمهوریت مقابله کې کوم د مو اسلامي احکام دي اخ سره کوو اسلامي عقیده د اخ سره کوو نو یو طرف ته مو دغه جمهوریت باطل ګڼو بل به د دې جمهوریت مقابله کې د الله حاکمیت اسلامي شورا اسلامي خلافت د حق ګڼو یو طرف ته جمهوریت نه نفرت کوو سره جمهوریانو سره دښمنی کوو او بل طرف ته الله سره محبت کوو دوستي به ورسره کوو او د الله د دين منونکيو سره دوستي کوو محبت به کوو درجه په درجه دغه د مور سره معامله وي که دغه معامله د دا معامله د مور هڅه مستحب معامله نه ده دا معامله د مو اسلام د پر شرط ده که د مو دا معامله ور سره یو مسلمانانو کې به مسلمانان نه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین